او د آیات ربط او تړون د مخکې آیاتونو سره قاضی ابو سعود رحمه الله په خپل تفسیر کې داسې ذکر کړی چې مخکې آیاتونو کې د زنانو متعلق حرمات بیان شول چې کوم سيزونه الله پتا سبحان دې حرام کړی د زنانو په حقونو کې نو اوس په دې آیات مبارکه کې او ورپسې آیاتونو کې حرمات مالیه بیانوي چې د مال متعلق کم سيزونه الله تاسو له حلال کړي او کم یې در له حرام کړي تفسیر معارف ذکر کړي لکه څنګه چې په باطلې طریقې سره د بل چا مال خړل حرام او ناجایز دي نو دا چې خپل مالم په باطلې طریقې سره خړل ناجایز دي خپل مال بم په هغه طریقه باندې خرج کړي په هغه طریقه به خو چې الله او رسول اجازه درکړي دا بني چې خپل مال مې له زما په خپل اختیار چوي نه بندا او مسلمان د الله د قانون تابع دي امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې د باطل په مستاق کې ټول غیر شرعي مکاسب شمار کړي دي هغه کسبونه چې د شریعت خلاف وي او پاغي سره څوک مال ګټي نو دا ټول په الباطل کې داخل دي چې تاسو یو بل مالونه په باطل مخوري چې دا الله او رسول خلاف تاسو کوم مال ګټي دا ټول پکې داخل دي امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی کا انواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل لکه د سود په طریقه باندې یو بل مال غسل شول په قمار او جواری باندې یو بل مالونه خوړل عن تراض منکم فرزاوان غی سره د تاسو نه که په خپل منځ کې د یو بل سره لین دین کوي اغسل او خرطول وي د قانون شرعي مطابق نو بیا خیر د یو بل مال خوړې شي د بعضی جاهلانو صوفیانو په قول باندې رد دی چای دا وای بس عبادت پکې ناس به کسب او تجارت ونکې ځکه په آیات کې الله رب العالمین دا وایي چې یو بل مال خړل په حرام او باطله طریقه باندې ناجایز دي او د تجارت د وجه نه حلال دي نو تجارت یو حکم شرعي دی تجارت به کې لاس پی به ځان بخوځي او شریعت قران او سنت د سوداګرۍ او تجارت طرف له ترغیب ورکړل او په دې کې الله خیر او برکت چونه او دا الله رب العالمین حلال رزق خوري امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی رافع ابن خدیج رضی الله عنه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړو چې ایو الکسب اطیبو کم یو په کارونو کې په کسبونو کې خ کسب دې پاک کسب دې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو چې عمل الرجل بيديه وكل بيع مبرور انسان چې په خپل لاس باندې کوم مهنت کوي نو دا په ټول کې پاک او کسب دی او هر تجارت چې پاغي کې د الله او د رسول د قانون خیال ساتي حدیث د صحیح البخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عمل الرجل بيده ما اكل طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده که یو کس خوراک نه کړي چې هغه به بهتر وي د دینه چې په خپل لاس باندې کم ګټلې حدیث د ترمذی کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله عنه ایس رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء رښتینی او امانتدار سوداګر او تاجر دی به د انبیاو او د رښتینو د شهداو سره په قیامت کې دا غي مرګره وي ولا تقتلوا انفسکم او موجنی تاسو ځانونه خپل مقتلوي تاسو هم جن خپل ولا تقتلوا انفسکم امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې د دې غني معناګانې ذکر کړي یو معنا دا د لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين لأن المؤمنين كنفس واحده خپل مؤمنان ضرور هم جنس مقتلوي ځکه مؤمنان په شان دی یو جسد دي مؤمن ضرور چې قتل کو داسې د لکه ځان دی وجلو که قانون شرعي موجود وي نو تب وجل شي تب قتلول شي او یا معنا دا ده لا تقتلوا انفسکم لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلاء په دې کې دا حکم د چې ځانونه مو وجنې خودکشي مکوئ د کبال خلک چې کوي جاهلان خودکشي ګناه کبیره ده دومره عظیم جرم نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړي چې خودکشي وکا د به په اور د جهنم کې همیشه وي نو دی به په اور د جهنم کې او په جهنم کې بدله یو غر جوړ شوی دا غینه به ځان را غورځي او دغه تکلیفونو کې وي همیشه همیشه به په دې اور کې وي ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي چا که په زهر باندې خودکشي وکا د زهر ګلاس راغست اغه نه ګټ کړي نو په جهنم کې به مدل دغه شانتي په لوخ کې زهر وي دا غینه به ګټونه کوي او همیشه د پاره همیشه به په جهنم کې وي او چا که په اوس په نوان ځان وجلو چا خو چړوګي راغست ځان په مړ کو نو په جهنم کې رسول الله عليه الصلاه والسلام وې د سره بچاړی او په دغه اوس په نو چاړه په دې خېټه کې ځان وې همیشه په دې عذابونو کې وي د دې حدیث مقصد دا دی چې څوک ځان وجني او دا خپل ځان وجل حلال او جایز ګڼي نو دې په دې سره د اسلام د دایرې نه خارج شوی دی کافر دی نو همیشه د پاره وي په جهنم کې او کنه ګناه یو کا ځان له ګننګار وي نو بیا د خالدن معنا دا د چې ډېر زمانہ بده په جهنم کې تیرې څومره چې د الله خو خشي دارنګ حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کان فی من کان قبلکم رجل به جرح فجزع وي په خوانو امتونو کې یو سړی چې داغه بدن کې څه زخم نو دا زخم د وجنه لري په تکلیف چې دا زخم خو مې جوړیږي نه دردمن یم نیو چاړه راواغست پاغي باندې د ځان نه لاس پرې کو لاس کټ کو نو دا غي نبی نه بيدا وینه ودریدنه فما رق الدم حتى مات وینه نو درېدا بيدا بيدا تر دې چې د مړ شو نو الله رب العالمین لکه مخې لپیش والله حکم کو بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه زماري بنده تلوار کړي او ځان په زور مړ کړي نو ما په د باندې جنت حرام کړه ده حکم په جهنم لور ورزيدو نو دویمه معنا ده ولا تقتلوا انفسكم دا د ځانونه موجنه خودکشي مکوئ او درېمه معنا تفسیر مدارک کوي او معنى القتل اكل الاموال بالباطل مال چې په باطله طریقه باندې خوري د شریعت خلاف خوري نو دا ځان وجلی ځان وجلو مطلب دا دی چې ځان هلاکه سبب اور او جهنم لور غورځيږي ولا تقتلوا انفسكم وجنيزان نخل احکام القرآن کې ابن العربي رحمت الله عليه وي چې په آیات کې دلیل علی ان فعل الناس والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك کله یو انسان په هر باندې په غلطۍ باندې یو کار وشي یا په دنا فرمانه کار سو په زور باندې وکي نو په دې آیات کې نه دي داخل ځکه په آیات کې راوي د نافرمانی دا کار که چا په ظلم او زیاتی سره وکړو که ظلم زیاتې نه په هیرت نه د ګناه کار وشو په غلطۍ باندې نه وشو او بل چا په زور کو یو ګناه کې وکا نو بیا ورته دا حکم نه شامل چې فسوف نسلیه نارا دې به اور د جهنم لوردن نکو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي حدیث کې راغلي او اهل علم دا غیر اسناد تحسین کړ ابن ماجه او غیره کې حدیث نه ان الله رفع عن امتي بعض الفاظ وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه الله زما د امت نه دا پورته کړی نه دا د الله رحم او کرم نه چې دای په هر د ګناکارو کې یا په غلطۍ سره یا د ګناکار دا چې په دای باندې زور وکړي شي په دې آیات مبارکه کې دلیل دی چې د ګناهونو تقسیم دوه قسمونو لنه چې یو له صغائر وي بل له کبائر لوی ګناهونه او واړ ګناهونه دا د جمهور اهل علم او د سلف او د خلف قول چې د ګناهونو تقسیم دوه ګناهونو لنه یو له کبیره وي غټه ګناه او دویم له صغیره وي وړه ګناه کبائر هغه ګناهونه لوي چې پاره کې د شریعت د طرف نه یو حد مقرر دی چې فلانه ګناه وکړو دومره حد او سزا یې ده او پاره کې د شریعت د طرف نه توعید راغله چې چا د فلانه کارو کو په دې لعنت وي په دې د الله غضب وي د به جهنم لور دن کیږي د دې لپاره دومره سزا ده نو دا د کبائر تعریف نه چې پاره کې د شریعت د طرف نه یو حد مقرر دی لکه د زنا د پاره حد دی د غلا د پاره حد دی دارنګ پچا باندې بدنامي لګول لاغې د پاره شریعت حد مقرر کړي او پاره کې د شریعت د طرف نه وعید راغلی چې د جهنم لذي د د الله لعنت وی په د الله غضب وی په نزل کبائر وی دې تاریخ له امام قرطبي رحمت الله علیه ترجیح ورکړي قرطبي نوم باندې دوه علما تیر شوی دي یو علامه قرطبي رحمت الله علیه مفسر دی تفسیر د قران کریم لیکل احکام القرآن نو په دې کې هغه قرطبي نه مراد دویم قرطبي د محدث د صحیح مسلم شرح لیکل دا غینوم د المفهم نو محدث قرطبي رحمت الله علیه دی تاریخ له ترجیح ورکړي په المهم کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې او امام زهبي رحمت الله علیه یو مستقل کتاب لیکل دا غینوم د الکبائر نو پاره کې دا تعریف ورکړه چې کبیره ګناه غیلوي چې شریعت پاره کې حد مقرر کړي او دا غي د پاره یو وعید او سزا مقرر کړي صغائر هغه ګناهونه لوي چې پاره کې دنیا کې سهد نشتا او دا غي د یو معین او د خاص وعید ذکر نه راغلی چې اخرت کې به د دې کون کې لدا سزا ملاويږي د ګناه الله او رسول ته نه منع کړي خو دنیوي هدم ورله نه مقرر کړي او اخرت کې دا غي معینه سزا نه مقرر کړي د میدان جنت اختکول دي او هم فعلو گناهونو کې رسول الله عليه الصلاه والسلام ذکر کوي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات فمؤمن ساده او زنانه باندې د ګناه تهمت لګول بدنامه لګول نیو حدیث کې و ذکر دي بعض اهل علم وایي چې کبایر ودی خو صحیح خبره ده چې کبایر ولري د مثال په تور نبی اسلام په دې حدیث کې ذکر کړي بعض اهل علم تر او یا پورې کبایر ذکر کړي امام زهبی رحمت الله علیه په کتاب لیکل الکبائر نو پاغي کې د قران او د سنت پرانا کې او یا کبایر شمارلې دي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر امام عبد الرزاق په خپل مصنف کې ذکر کړی چې هغه نه تکوس شو الکبائر سبع او یغه غټ ګناهونه سره کولی نو ابن عباس رضی الله عنهما جواب ورکړ چې هي الى 70 اقرب ونني دا تر او یو پوری دي او دا لفظ د 70 یا د 70 په عربی کې د کثرت لپاره استعماليږي نکفر عنکم سیئاتکم نو لری بکو تاسو نه بدای تاسو ما بکو تاسو له واړ ګناهونه تاسو پنیکو سره په خپل د واړ ګناهونه معاف کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمان او دس کوي نو پدې او دس کول سره د دنه واړ ګناهونه ریږي لاسونه چې ویني نو پدې سره هغه ګناهونه ته نه غورځيږي کوم چې د پلاسونو باندې کړي نیکي چې څوک کوي نو په هغې سره دا واړه ګناهونه معاف کېږي حدیث د بخاري کې راغلی رسول الله علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي راغی وایي جی زه چې مسجد نبوي له مزد راتلم نو په لاره کې زما د یو زنانه سره لاس ولګېدو او د بدکارۍ نه علاوه ما د هغې سره هر قسمه حرکات وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي موږ سره دې موز وکړو که نه خو یا وجي په موزه او جمع کې شامل شي مو خبر خاموش شه ان الحسنات يذهبن السيئات